جاری ساتل غواړم مخکې یو څو ټکي ویم په کار چې دا مفاهیم مشتبه نشي دا بحث په دې واضح شکل کې اختیار شي ماته د سی په خپل مخصوصي کې د مرګرو باندې دا دغه ګډوډي غونته رااله دا خبره لګ به وضاحت طرف ته لاړ شي درې کوم سند نه قسم نظریه د صحابه کرامو موږ ذکر کړه اتفاق د ټول امت اتفاق د ټول اهل الحل والعقد اتفاق د اکثر اهل الحل والعقد په دې درې وانو کې په يو طريقه باندې د شيخ ابوبکر البغدادي حفظه الله بيعت ته او خلافت نه دی منعقد شوی د ټول وخت شرط مهمو ایدا یو قسم صحابه کرامو نظریه ده خو کوم چې د اهلسنت والجماعت عقیده ګرځېدلې ده اکثریت د اهل القدره والشوکه اکثریت د اهل الحل والعقد ټول نه وایو وسید مولوی بار بار وایي چې ټول امت نه اکثریت د اهل الحل والعقد او اکثریت د اهل الحل والعقد څه چې یو اهل الحل والعقد هم پکې نه اهل الحل والعقد وی اهل الشوکت والقدرت ته چې په امت په امت کې شان شوکت والا خلک کم حضرات چې ابو سعید مولوی صاحب ذکر کړل د حاضرینو مجلس کې به اکثریت به اوس موریدل بیرته وته یادم نه او د شان شوکت والا نه دي د دیو پر عذاب باندې شاته امت نه رضا زی پیژنم نه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت چې کوم منعقد شوی و دا غو وروسته موږ تفصیل وایو چې هغه د اهل الحل والعقد چې کوم د انصار او مجاهدینو مهاجرینو قیادتونه وو عام خلک نه وو هغه انتخاب کړو وروسته موږ د یو تفصیل وایو عمر رضی الله عنه انتخاب هم د خلکو کړو مشهور نمونه معلوم دي د علي رضی الله عنه انتخاب هم داسې خلکو کړی او د عثمان رضی الله عنه انتخاب هم داسې خلکو کړی درېمه خبره چې کوم د شیخ ایمن الظواهر حفظه الله خبره وکړه چې هغه د ابو عمر البغدادي توثیق کړو نو ابو عمر البغدادي د چا امیرو د دولت العراق الاسلامیه د اس... د عراق د اسلامی دولت امیرو او د اسلام د عراق اسلامي دولت شورا ته دا حق حاصل و چې د خپلې منطقې دپاره یو مسؤل وټاکي. هغه منطقوي اهل الحل والعقد و او منطقوي اهل الحل والعقد د خپلې منطقې دپاره مسؤل ټاکلی شي. زمونږ منطقوي اهل الحل والعقد دلته سابقه د ابو سعید مولوي صاحب په شمول زمونږ دا شورا وه. دیو د ابوبکر مولوي صاحب حفظه الله انتخاب کړی خبس ارتیو ما خدا سي ورېدل چې شورا ناشته و خام خو دې بنت نوم ورکړ وی هغه توثیق کړ او بقى حفظ بدنا من ورسن ورا غلي خبر ارتینګو خو د دوله العراق الاسلاميه چې کوم د ابو عمر البغدادي انتخاب کړي هغه منطقوي شخصیت منطقوي امر نو هغه شورا یې د اهل الحل والعقم منتقوي وه، هغه د ټول امت لپاره رهبر کې نو وو نه، نو چې یا د خراسان والانې پوښتنه کړې وی، یا د یمن والانه کړې وی، یا د لیبیا والانه کړې وی، یوه خبره. بل یو د خپل علاقو ابو سعید مولوی صاحب دا وویل چې په یو وخت کې د ټول دنیا اهل الحل والعقد راجمع کول مشکل دي لهدا چې یو ځای کې امام مقرر شو نور خلک دې هم دسی ومني یو منطقوي اهل الحل والعقد چې په یو منطقه کې د یو مسؤل په حواله سره داغه نه رائے اغستل کیږي یو مرکزی اهل الحل والعقد چې هغه د ټول امت لپاره رهبر ټاکي د ټول امت لپاره چې رهبر ټاکي به هغه شخصیت ټاکي چې ټول ټول امت کې تعارف لري ټول امت داغه پر رضا رضای مخکې عبارت ذکر د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د سنت والجماعت عقیدم ذکر کا چې تقتضي رضاهم رضا الغير شاته پسې قوتونه ولاړي د شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله ونصره الله انتخاب داسې خلکو نه دی کړی منطقوي شورا کړی دی چې اوس یې په اول ځل ما نومونه واوره د بېرته ماته هم نه دي یاده نور خبره اخو خپله به یو موږ د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله عبارت ذکر کړو چې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده ټول اهل الحل والعقد نه چې اکثریت د اهل الحل والعقد پر راجم شي هغه وخت پوره شو چې کله د مهاجرینو او انصارو مشرانو ترمنځ مشوره تکمیل شوه او په دې قضیه کې وایي دلالت دی په دې خبره باندې چې د وخت د خلیفه ټاکنه او انتخاب به هغه خلک کوي چې په ټولنه کې په مجتمع کې په معاشره کې غوره وي مخوریز وي عالمان وي رهبران وي د امت او دوی ته اهل الحل وهم يسمون باهل الحل والعقد دا خلکو ته اهل الحل والعقد ویل کیږي راځي چې وګورو د مجاهدینو په ټولنه کې مشران مخوريز خلک رهبران څوک دي دا شل کاله د چا په قیادت کې د اسلامي خلافت د قیام د پاره د عالمي طاغوت د سقوط د پاره د چا په قیادت کې مبارزه وشو واضح خبره ده چې هغه مشهور شان شوکت والا خلک دي دا غوي ټاکنه د یو قیادت هغه مشروع قیادتي خو اله چې کله د قیادت د انتخاب د پاره ځمکني حقایق زمينه مساعده شي هغه خلک چې کوم دغه خلک یې وټاکي چې هغه امت ته بیا غلس حقوق شي ورکولی چې کوم یې وروسته موږ ذکر کوو دغه شان شوکت والا خلک په امت کې تاسو ټول ته معلوم دي زبه به تور تکرار ذکر کوم به تور مذاکره مناسب حفظه الله شیخ ایمن الظواهری مصعب عبد الودود د الجزائر د مجاهدینو مشر د یمن د القاعده مشر د سومال د شباب المجاهدین مشر په اکثر سومالي بهترین اثر دی په کینیا کې عملیات کوي تحریک طالبان پاکستان مشر د مالی د مجاهدینو مشر د انصار الدین د قفقاز د مجاهدینو مشر ابو عمر داغستاني د شرقي ترکستان د سنگنګ د مجاهدینو مشر عبدالحق داغستان ترکستاني دغه رنګ د انډونیشیا، د ایران، د پلفاین، د ابو سیاب ګروپ دا واضح جهادي قوتونه دي. د دوی مبارزه په کلونو کلونو باندې محیطه ده. دوی د عالمي طاغوت دې حد ته ارسولی دی چې ټول عالمي طاغوت په ټولو وسایلو سره میدان جنګ کې پروت دی. اخر تر دې لپاره یو قیادت او رهبر ټاکي طبیعي خبره ده چې د مشاورت دوی سره مشاورت کې دوی رضا شرط دی یا عالمی جهادي علما کرام چې هغه پر په دې ټول ټول د زمانه کې د جهادي مبارزه کې د امت شرعي راهنمایي کړې ده صرف د عربي دنیا علما به تور نمونه ذکر کوم رسو به زیات ذکر کوم امام الجهاد ابو محمد المقدسي ابو قتاده الفلسطیني، عبدالله المحیسني، هاني السباعي، ابو منذر الشنقیطي او نور او داسې نور. امام ابن تیمیه رحمه الله په منهاج السنت نبویه صفحه 38 کې اولنی جلد کې د خلافت او رسالت فرق بیان کړی دی هغه وایي چې طاعت د خلیفګانو موقوف دی په موافقت د اهل الشوکه پورې په امت کې چې کوم شان شوکت والا خلک چې هغه موافقت وکي به دغه خلیفہ اطاعت واجب دی یعنی خلیفہ ټاکل کیږي څوک ټاکي اهل الشوکه د خلا د خلیفہ طاعت به هله فرض کیږي چې شوکت او قدرت والا خلق هغه ور سره موافق شي او طاعت د رسول موقوف نه دی په موافقت د شوکه پوري بلکې د رسول الله د رسول د الله طاعت فرض دی اگر که یو کس ور سره هم نه وي او اگر که ټول خلک یې تکذیب کوي لکه په مکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طاعت فرض وو اگر که مکه کې ورسره داسې ملګري امدادیان نه وو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ملګرتیا کې جنگ وکړي دغه شان په مختصر منهاج السنه دویم جلد کې شیخ الاسلام وایي چې هغه اجماع هغه هغه اجماع او هغه هغه جلسه هغه مجلس چې په هغه د یو چا خلافت منعقد کیږي نو هغه موافقت د اهل شوکت اگر که دغه اهل شوکت ډیر نه خو چې داسې خلک وي چې د دوی موافقت ورستو نور خلک چې دوی په موافقت باندې نور ورستو نور خلک موافق کیږي نو دغه اهل الشوکه په موافقت او بیعت د یو چا خلافت قائمیږي او بیا وایي هذا هو الصواب الذي عليه اهل السنه وهو مذهب الائمه كاحمد وغيره یعنی دا هغه حق عقیده د اهل سنت والجماعت ده او د ټولو امامانو ده لکه امام احمد وغيره او بیا وایي واما اهل الكلام فقدرها كل منهم بعدد وهي تقديرات باطله او هر چې اهل کلام والا دي ناغي ار یو خاص خاص عدد مقرر کړي دي نو دغه عددونه او اندازې مقرر کول باطل دي اصل خبره او د اهل سنت والجماعت عقیده د اهل الشوکه موافقه ده مجموعه مؤلفات عقائد الرافضه صفحه 265 دغه ننګ منهاج السنه اتم جیل صفحه 251 او د شیخ ابو بکر البغدادي حفظه الله ونصره الله فرمایي د اهل سنت والجماعت مذهب دا دی چې خلافت او امامت د دوی په نس قائمي کې په موافقت د اهل الشوکه باندې چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې په اسلامي امت کې د شان شوکت والا خلک او په مجاهدینو کې په مسلمانانو کې د اهل الشوکه او اهل القدره مج... د شرقي ترکستان نواله تر مغرب اسلامي یعنی اندوس پورې د بغدادي صاحب سره چې کله اعلان د خلافت کاوه او کله د خلافت منعقد کېده یو قسم پکې نو بیا په صفه چې د خلافت د صحت لپاره موافقت د جمهور اهل الشوکه شرط دی ټول موږ نه وایو جمهور اهل الشوکه شرط دی وایي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علیکم بالجماعه فإن يد الله على الجماعة وعليكم بالسواد الأعظم ومن شد شذ في النار لازم دې په تاسو جماعت ځکه د الله تعالی لاس د جماعت سره وي او لازم دی په تاسو باندې ملګرتیا لري سواد اعظم او څوک چې ځان له شنو ځان له بشي په ور کې او د بغدادي سه په اعلان کې شوی مخ... خلافت جمهور مسلمانانو سواد اعظم لاته چې شلمه حصہ په لهم نه متفقه او نه په اهل قدره او شوکه متفق دي دا صرف د نه دعوی دي انصار بیت المقدس په مصر کې وړه مجموعه ده د یمن لوی جهادي جبهه د القاعده سره په بیعت کې ده شباب المجاهدین په صومال کې ټول په ټول د القاعده سره په الحاق کې دي انصار الدین په مالی کې مالی 12 لاک مربع کیلومتر ځمکه ده پاکستان 8 لاک مربع کیلومتر دی ټول مالی نیولې به فرانسې او اتحادیه نو حالت حمله وکړل او مجاهدین طرف ته شول په زرګونو مجاهدین په لکونو حامین انصار لري هغه څنګه موافقه عبدالحق ترکستاني اوسنی معاصر جهادي محاذونو کې ټول مشکل محاذ د سنگیانګ دی یو نیم زر دوه زر پن مجاهدین په خراسان کې لري شپږ زره مجاهدین په شام او عراق کې لري د دین زیات مجاهدین په خپل مقام کې لري هغه نه دی موافق ورسره د شام ډیر جهادي جبهات په شمول د جبهه النصر نه دی موافق خود امارت چې د اوسنی جهاد مور خپلار دي د یو ولایت مجاهدین په زرګونی صرف د نگران مجاهدین 15 زره دي د دوه ولسوالو او درې ولسوالو مجاهدین چې راجم شي زمونږه د ټول د جهاد پاکستان د ټول مجاهدینو نه زیات دي هغه وسنه دي موافق وسم سوا د اعظم د مجاهدینو هغه نه دی موافقم دغه رنګ په الفقه اسلامي وادلته کې صفحه 294 مې اتم جلد کې وایي چې د خلافت په انعقاد کې اعتبار د اهل سنت والجماعت مذهب لره دی او وایي چې حقیقت داره چې د قران او حدیث او اجماع نه په تعین د عدد څه دلیل نشته دی دا خبره صرف اجتهادي او په تعین د عدد کې تکلف دی چې سل به 50 به خو بیعت به اله منقضی کیږي چې امت موافقت او رضا راشي نه جمهور اهل الحل والعقد متفق شي او به په صفه تنسى الجل أتم كواي والخلاصة أن اختيار الخليفة يتم أساسا ببيعة أكثر المسلمين العامة ده خليفة منتخب كول هر پورا کیږي یو اتمام د د خلافت د انعقاد دی یو انعقاد د خلافت دی وروسته به موږ تفصیل وکړو انعقاد د خلافت به اهل الحل والعقد کوي اکثریت پوره کیږي به کله چې کوم ولس عامه بیعت وشي لکه بسقیف باندې ساعده کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه عنه سره د مهاجر او انصار قیادتونو بیعت وکړو بیعت بیعته الانصار والمهاجرون او به سباله چې کله دی اهل الشوکه والقدره بیعت وکړو سباله په مسجد نبوي کې عامه بیعت وشو دکتور وهبه زهیلی وایي چې الخلاصه ان اختیار الخلیفه یتم د خلیفه انتخاب پوره کیږي کله چې هغه مکمل شي کامل شي او یتم اساسا ببیعه اکثر المسلمین العامه د خلیفه منتخب کول هر پوره کیږي چې اکثریت د عامه مسلمانانو سره بیعت وکړي نو دینه معلومه شو چې یو بیعت کول دي او یو بیعت پوره کول دي نو پوره والی هله راځي چې د امت رضا راشي او د بغدادي صاحب په اعلان کې شوي خلافت باندې اکثریت څه چې سلمه او زرمه حصه په هم نه ده رضا بله دا خبره ابو سعید مولوي صاحب دا ذکر کړله چې هغه څوک بیعت کوي چې چا راغونډېدل هلته اساني او اوسني چې کوم اهل الشوکه والقدرت دي هغو هلته حضور ناممکن دی نو دا دې دلیل دی چې کله دی نشي حاضرېدلی یو سړی د خپل اهمې شورا د خپل انتخاب اهل الشوکه والقدرت نشي حاضرولی ناممکنه وي ورته نو هغسې حالات هغه زمینه نه ده مساعده شوې چې په کوم کې چې کوم زمینه کوم ځمکني حقایق د خلافت د قیام تقاضا کوي ابو بنیادی مقومات نه دي وجود تراغلي بنیادی مقومات رسو موږ تفصیلا ذکر کوو لس بنیادی مقومات دي د قران او حدیث نه د اسلام په هانو او د اسلامي قانون ماهرینو استنباط کړی دي مجموعة مؤلفات عقائد الرافضة والرد عليها وما سفا أكواي ومن المعلوم أن أهل السنة لا ينازعون في أنه كان بعض أهل الشوكة بعد الخلفاء الأربعة يولون شخصا وغيره أولى بالولاية منهم وإذا خبر معلومة واضحة ده چې اهل سنت په دې خبره کې هیڅ اختلاف نه کوي چې بعضی د قدرت خاوندان د خلفای راشدون نه بعد داسې یو سړی خلیفه کوي چې دا غنه نور غوره کسان هم وي او ډیر حقدار کسان وي د مشرۍ او خلافت نو دینه معلومه شو چې د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې دارومدار د قیام د خلافت موافقت د اهل شوکه دی اگر که د غوره کس په ځای باندې داسې کس انتخاب وکړي چې داغه د چې هغه د داغه په مقابل کې دینه بل غوره کس وي او به وای او به وای وقد كان عمر بن وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يختار أن يولي القاسم بن محمد بعده لكنه لم يطق ذلك لأن أهل الشوكة لم يكونوا موافقين على ذلك وإذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله دا أخوة چې زما نه وروسته قاسم بن محمد خلیفه شي لیکن د عمر بن عبدالعزیز دا طاقت نه و ځکه د اهل الشوکه موافقه ورسره نه وه د دې هم معلومه شوله چې د خلافت د قیام لپاره د اهل الشوکه موافقه شرط دی ورنه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ښه نیک سړی و خو د په انتخاب قاسم بن محمد نه خلیفه کېده ځکه اهل الشوکه ورسره نه موافق وي حاصل دا دی چې مدار د خلافت په قدرت دی او قدرت هله راځي چې اکثر معتبر د زمانې موافقه وکړي په زمانه کې چې کوم معتبر خلک په امت کې صحیح شو او قدرت ال راځي چې کله اکثر معتبر د زمانه موافقه وکړي دا عبارت ورسته به ذکر کوم دې بل تفصیل وکړو صحیح څلور منټه ټیم پاتې ده مرشد کی خبره کوي سعید ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم مولانا ابو سعید صاحب چې د شیخ اسامه رحم الله قول دغه تحریر د بغدادي صاحب حفظه الله د خلافت د پاره به توري دلیل ذکر ک نو دغه خبره صحیح ځکه نه ده چې د شیخ اسامه رحم الله د شهادت ډیر وخت وشه او په هغه وخت کې شیخ الصحابه رحمه الله دا د امیر المؤمنین ملا محمد عمر حفظه الله په بیعت کې و او دغه مجموعه د عراق چې اوس کومې د خلافت دعوه کړې نو هغه د شیخ اسامه رحمه الله په بیعت کې او دا ټولو ته مسلمه او ښکاره او معلومه خبره ده دویمه مولانا ابوسعید صاحب چې کوم نفي د اهل الحر اهل الحل والعقد وکړه چې حالات خراب دي او د ټولو حضور ناممکن دی نو موږ هم دغه خبره دلیل دی چې حالات خراب دي او لکه پیل حال دا د دې جوګه نه دي چې یو انسان په دې کې د خلافت اعلان وکړي او په دې خرابو حالاتو کې در چانه حقوق وغواړي او په هغې باندې بیات لازم کړي نو دغه زمونږ هم دلیل دی څلورمه خبره دا ما مخکې ویل او بیا یې ویم نو باید چې به تکرار نشي تاسو ته حاضرین ګورئ چې دوی وایي چې علي او حسن رضی الله عنه باندې جميع المسلمین راجمع نو او بیا هم خلفاو نو دا داوا زمونږ نه ده چې جميع المسلمین دې راجمع بلکې اکثریت د مسلمانانو هغه په دغه حضراتو باندې را جمع او په دې کې شک شوبه نشته که نه نو بیان دي پنځم د مولانا ابو سعید دا خبره چې بعض وټاکل نو بس امام دی لکه دا د بار بار وکړله هلن کې بدی باندې قاری صاحب خپل دلایل وی او ویلیم دی نور بم وایي چې دا عقیده د اهل سنت والجماعت د عقیدې نه خلاف ده او دا د غي عقیده نه ده شپږم د ابوبکر رضی الله عنه بیعت چې موجوده خلکو کړي وو بس نو په دې کې دا خبره ده چې ګوره بیعت دوه قسمه ده دا پیجاندل پکاري یو ته بیعت خاصه وي کتابونو ذکر کړي بل ته بیعت عامه وي بیعت خاصه دې ته ویی چې په لکه څنګه چې د ابوبکر رضی الله عنه په بنی ثقیفه کې وشو نو هغه بیات خاصه دغه ته علما وي چې هغه مختصر خلکو کو مخوريزو خلکو کو هغه خلکو کو چې پاغه پس شاته قومونه ولاړو او دا غي په आवाज باندې خلک راپورته کېده د طبيعت خاصه وي بیات عامه چې دی به په دوه مورزه په مسجد نبوي کې ټول خلک را جمع شوی دی او د هغه وخت مطابق چې څومره مسلمانان وو هغوی ته بیا د ابوبکر رضی الله عنه بیعت اورولی شوی، هیچا ترې مخالفت نه دی کړی، نو باید چې دا خبره هم بیا تکرار نه شي. اوومه. موږ د مولانا ابوسعید صیب نه د اکثریت چې دی دعوه کوي چې په بغدادي صیب راجمع دي نو د دې د موازنې موږ د دنه درخواست کوو باید چې دی د دې حالات حاضرو او د القاعدې او دغه رنګې د امارت اسلامي د تحریک او نور چې کوم جهادي مجموعات دي باید چې دی لږه غونته کې د هغې سره موازنه وکړي نو د مردم شمارۍ په شکل باندې نه هو کوم واقعي چې لکه کوم هغه موازنه ده دا ټول خلک پې پوهیږي لکه په هغې باندې نو باید چې دی او قاري صاحب په هغه کې لږه موازنه وکړي انشاءالله نو دا به ډېر خوند وکړي او اتم د ټول بیا ته شرط کولو تکلیف ما لا یطاق دی دا ابوبکر دغه ویل دی ابو سعید مری صاحب نو جواب بشکه دا زمون هم وایو چې دا دغه دی دا تکلیف ما لا یطاق دی خو بلکې مخوريځ خلک چې دی نو د هغې راجمع کول دا يقيني چې ضروري دي ده تکليف ما لا يطاق په دې پوهېږئ چې د ټولو مسلمانانو راجمع کول دا يقيني چې تکليف داسې تکليف دی چې دا د هيچا په وس کې نه دی د خلیفه نه چې بلکې زه به دا ویم دا د یو پیغمبر علیه السلام په وس کې هم نه دی او نه دغه زمونږ دعوه ده خو هغه خلک را جمع کول چې هغه شاته خلک ولاړی نو دا یقیني چې دا د اهل سنت و جماعت عقیده ده والسلام